د بعضې خلکو ذهن کې دا خیال وي چې مساوات یعنی برابری کول دا انصاف دی خو مساوات یا برابری بعضې ځینې کې خو انصاف وي خو بیا بعضې ځینو کې دا ظلم جوړ شي دینه ظلم جوړ شي لکه مثلا یو جج دا فیصله وکړي د جج مخې ته دوه مجرمان پیش شي جج بیا هغې نه تپوس وکړي د یو جرم وي چې هغه غلا کړي او د بل جرم دی چې هغه قتل کړي نو یو جوړه موړوکی دی او بل غټ دی حجج هغه وایي چې زه مساوات کوم برابري کوم هغه ادواړو لا د سزای موت ورکی دواړه پانسی کې نو دا خو د جج مساوات وکا برابري وکا برابر سزا یو شانتي سزا دواړو لور کا خدا انصاف نشو دا ظلم شو همدغه شان یو استاد ته دوه پرچې مخې ته راغی یو ماشوم هغه د الف نه تر یې پورې ټول سوالونه لیکلي د ټولو سوالونو جوابونه یې لیکلي پرچې مکمل صحیح کړي بل ماشوم دی هغه په پرچه کې تش خپل نوم لیکلی باقي سم نه دی لیکلی استاد وایي چې زه خو مساوات کوم برابري کوم هغه دواړو ماشومانو له په سلو کې سل نمبر ورکي نو دا خو مساوات وکړو خو دا انصاف نه دی همدغه شان که هغه د دواړو ماشومانو له صفر نمبر ورکي نو ټیک ته دا خو د مساوات او کو برابري وکا خدا انصاف نه دی نو مساوات یا برابري دا بعضی زینو کې خو انصاف وي خو بعضی زینو کې بیا دا انصاف نه وي ظلم شي بیا